بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد په دې درس کې د مسلمانو خوندو پر وړاندې د اسلام دښمنو ځنې دسیسې لولو لومړی دسیسه چې ده هغه د نارینه او ښځو تر مابین د مساوات یا جندر مسئله ده چې په دغې مسئله باندې طاغوتي دموکراسۍ او اشغال ډېر لګښتونه وکړل او د دې دپاره بې ورکشاپونه دائرول او خلک بې په دې باندې غولول د طاغوتي دموکراسۍ درې ستر بنسټونه دي لومړی بنسټ له سیاست څخه د دین لرې کول یا له دین سره د طاغوت یا ساختګي قوانینو یو ځای کول په خارجي او کفري ملکونو کې د سیاست نه کاملا دین لرې کړی دی مګر په اسلامي هوادونو کې د خلکو د غولولو لپاره داس کار کړی چې د دین سره د طاغوت یا ساختګي قوانین دا یو ځای کړي دي او دا پیوندکاری په هیڅ توګه اسلام نه مینی دوهم اصل یې چې دی بې قید او بې واک ازادي د اخلاق پکې مطرح نه دي امانتداري پکې مطرح نه ده حیا پکې مطرح نه ده بس هر څوک آزاد دی چې څه کو هغه دې کو او درېیمه مسله چې دغه مساوات دي په دیموکراسۍ کې یو اصل او بنسټ دا دی چې کافر مشرک مسلمان صادق باسک پاجر ټول سره مساوي او برابر دي او دا اصل د اسلام عقل او فطرت ټولو خلاف دی الله سبحانه وتعالی فرمایي قل لا یستوي الخبیث والطیب ووایه چې نه برابري پاک او ناپاک ده هیڅ کله سره برابر نه دي او فرمایي افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون آیا هغه کس چې مؤمن دی داسې دی لکه چې فاسق لکه یو فاسق دا نه دي سره برابر هیڅکله نه دي برابر عقلا او فطرتا هیڅ ریښتینی او صادق له یوه خاین دروغجن دروغجن فاسق اغلا سره برابر نه دی او همدارنګه د دیموکراسۍ بل بنسټ دا دی چې نارینه او ښځینه په دندو مسؤلیتونو او ټولو چارو کې سره مساوي او برابر دي حال دا چې د نارینه او ښځینه په فطري جوړښت کې فرق دی او اسلام فطري جوړښت ته په کتلو سره د نارینه او ښځینه ترمنځ د دندو او مسئولیتونو عادلانه ویش کړی دی مثلا ښځه په هره میاشت کې میاشتنی عادت لري د اولاد د زیږیدون او د د د ولادت لپاره مرګونی ناروغي تیروي دوه کاله خپل اولاد ته پی ورکوي چې په دغه مرحله کې آرام او استراحت ته ضرورت لري نا یا ښځه له نارینه و سره په دندو او مسئولیتونو کې سره برابر دي او آیا د دې دواړو برابري ظلم نه دی هم اولاد راوړه هم بیرونی کارونه او نفقه پیدا کوه او د ښځې د مساوات څخه مطلب د نفقې پیدا کولو په بهانه د ښځې شړل دي له خپل کور څخه څو د نارینه سره یو ځای کار وکړي او د نارینه په شان ځان ته نپکه پیدا کړي حال دا چې په اسلام کې د نپکې پیدا کولو مسئولیت د نارینه دی د کافرانو او فاسقانو عدل او منطق همدا دی چې هم اولاد وزګوه هم د هغې خدمت کوه او هم د باندې تا کار تر سره کوه او د دې ټولو په بدل کې به د ښځې حیثیت هغه وي چې نن یې په غرب کې لري د نفقې فیدا کولو مسئولیت د نارینه ځکه دی چې هغه د بیروني کارونو وړتیا لري، ایا ښځه کولای شي د نفقې فیدا کولو لپاره بهرنیو هېوادونو ته یوازې سفر وکړي او هلته د ډېر وخت لپاره کار او مزدوري وکړي لکه څنګه یې چې نارینه کوي؟ مثلا موږ اوس ډېر ځوانان لرو چې په ډېرو سختو قاچاقي او سختو لارو دوی ایران ته ځي، اروپا ته ځي او نورو خارجي ملکونو ته هلته سخت وزمین کارونه تر سره کوي هلته یو کال دوه کاله وخت تیریوي آیا آیا ښځه دغه کار کولای شي نه هیڅ کله نه دي سره برابر نو په دندو کې په مسئولیتونو او په فطري جوړښت کې ښځې او نارینه نه دي سره برابر مسلمانانو وروڼه او خوندو دا په یاد ولرئ چې اسلام د عدل دین دی نه د مساوات عدل په عربي کې څه ته وي العدل هو المساوات بین متماثلات والتفریق بین المختلفات عدل برابری ده په مابین د دوو مساوي شیانو کې او تفریق او جلاوالی دی په مابین د مختلفاتو کې عدل چې ديه هغه د يو شان شيانو برابرول او د مختلفو شيانو جلا کول دي، المساوات هي تسويه بين الاشياء متماثله و اشياء مختلفه، مګر مساوات د دې بر عکس دی، مساوات د د يو شان شيانو او د مختلفو شيانو برابرۍ ته ده مساوات ويايي. نو اوس تاسې فکر وکړئ چې کوم يو کامل دی؟ پس اسلام الهي قانون دی، یقینا مسلمانان نارینه او مسلمانې ښځې مؤمنان نارینه او مؤمنانې ښځې تیار کړی دی دوی ته الله دوی ټولو ته الله مغفرت او لوی اجر چمتو کړی دی خو غوره والی په تقوا کې دی غوره والی په تقوا کې دی یوه تقواداره ښځه تر ډېرو نارینه وو نه د الله په وړاندې دا غوره ده، درجه یې لوړه ده. یوه ښځه چې تقوا ولري، هغه به تر ډېرو نارینه وو نه به د دې درجه لوړه وي د الله په نېز باندې. او یو نارینه چې تقواداره وي، د ډېرو ښځو نه به دی غوره وي. وروڼو! د اسلام معیار چې دی، د غوروالي معیار چې دی، هغه تقوا ده. یوه مجله د فرانسوۍ ښځو پر یاد او آواز نکلوي او لیکي. موږ د نارینه وو سره د مساوات، د مساوي حقوقو د برابروۍ مسئلې زښت ته ډېرې اندېښمنې کړې یو او په موږ یې خوب تښتولی دی. په دې لټه کې یو چې په څه توګه کار او وظیفه پیدا کړو ترڅو د ژوند په ډګر کې د نارینه وو سره یو ځای ژوند ترسره کړو موږ د مساواتو مسئلې له کورنی ژوند څخه دومره لرې کړې یو چې نه شو کولای په ویښه خپل میړونه ووینو، موږ یوازې خپل ماشومان د ډوډۍ په دسترخوان لیدلی شو او بس، له دې مساوات څخه موږ ستړي یو، موږ نور له دې مساوات څخه نفرت لرو، موږ غواړو چې نور د کور د ښځو په شان او د خپلو اولادونو لپاره مهربانې میندې واوسو، دغه مطلب. په مصري مجله کې چې د الاخبار په نامه دی په دې کې نشر شوی او په دې کې 15.2 میلیونو ښځو دغه شکایت نامه لیکلې ده او بل مسله چې د هغه په دیموکراسي کې د ښځو د ازادۍ مطلب د اسلامي نړۍ پر وړاندې د غربي کفري نړۍ د فکري جګړې د درې ډېر ستر وسایل دي چې د مسلمانانو پر وړاندې دوی کاروي اول سیکولریزم یا علمانیت بیدینی ده د سیاست بیدینه کول د تعلیم بیدینه کول د میډیا بیدینه کول د دو کوشش کول دي دا یو دوهم قومیت ته مسلمانان د قوم ژبې سمت او د د د د پاللو په وسیله باندې ویشل او دریم د ښځې ازادي ده الله سبحانه و تعالی انسان آزاد پیدا کړی دی. اسلام د بندګانو له بندګۍ څخه انسانان د خپل خالق بندګۍ لوري ته بولي. الله سبحانه و تعالی فرمایي، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم ای خلکو ټول عالم ته اعلان دی ای خلکو د خپل رب عبادت وکړئ هغه رب چې تاسې یې پیدا کړي یئ. په قرآن کریم کې یو ځانګړی صورت د النساء په نوم دی چې دغه مهم بنسټ ته اشاره کوي چې ښځې او سړي له یوه نفس څخه پیدا شوي دي الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحد من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اے اے خلکو له خپل رب نه وویریږئ هغه چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی او له هغه نه د هغې جوړه پیدا کړې ده او له دغه دواړو نه په ځمکه کې ډیر سړي او ښځې خور کړې دي مسلمانه مسلمانه ښځه او نارینه فطرتا آزاد دي مسلمانه ښځه د کور ملکه ده او د خپل مال متصرفه ده نو د غربیان او اسلام دښمنو د ښځې له آزادۍ څخه مطلب څه دی دا چې دی د ښځې آزادي آزادي یادوي د دې نه مطلب څه دی د دې نه مطلب دغه دی د خپل ولی سرپرست محرم او خاوند څخه آزادي چې هر چیرې ځې او هر څه کوې سرپرست او مشر یې د پوښتنې او اجازې حق نه لري اول مطلب یې دا دی او د ښځې د آزادۍ څخه یې مطلب د ښځې آزادول دي له حجاب او لباس څخه او د ښځې آزادول یې مطلب دي له خپل کور او اصلي دندې څخه تر څو له نارینهو سره د نارینهو سره یې ګډې کړي او بې حیا او فاحش محیط او ټولنه رامنځته کړي د اختلاط او د ګډون زمینه برابره کی په دفاترو کې په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې بل مطلب یې دا دی اختلاط را مابین ته نو کله چې ښځه له خپل کور او خپل حجاب او پردې څخه آزاده شوه ټولنه له لوی بربادۍ سره مخ شوه ځکه هغه کسان چې د مدارس او پوهنتونونو نه فارغي امکان لري یو شمیر وي امکان لري داسې کسان ډېر وي چې هغوی هېڅ مدرسه او پوهنتون نه وي ویلی او نه له کوم مدرسې او پوهنتون څخه فارغ شوي وي خو د مور داسې مدرسه او پوهنتون دی چې د هغې څخه هر مسلمان او حتی هر انسان فارغي که چیرې دا مدرسه صالحه شوه نو فارغان به هم صالح وي او که فاسده شوه فارغان به هم فاسد وي او د کور څخه د ښځې د آزادولو او ایستلو معنا د دغې مدرسې او پوهنتون بربادول دي. غربي دوکتور سول فیان په دې حقیقت باندې داسې اعتراف کوي. دا یو غربي ساینس پوه دی، هغه هم په دغه حقیقت باندې داسې اعتراف کوي. په امریکایي ټولنه کې د کورني نظام د پاشلو او زیاتو جرمونو وجه دا ده چې ښځې خپل کور پرې ایښی نو کورنی نظام ضعیف شو او د اخلاقو سطحه ټیټه شوه. تجربو دا په ثبوت رسولې ده چې د هلاکت څخه د نوي نسل د خلاصون لپاره یواځنۍ لاره دا ده چې ښځه خپل حریم ته بیرته ور وګرځي وبالله توفیق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله وصحابه اجمعین